تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شوه په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خپرونه هم وړاندې کیږي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له شریعت غږ راډیو یې اورئ له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ستاسو یو تن چې پایزار په پښو کوي له ښي لوري دې پیل کوي او چې باسي یې نو له چپ لوري دې پیل کوي چې ښۍ پښه یې په پښو کولو کې لومړی او په ایستلو کې وروستی وي د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو په پکتیا او ننګرهار کې د دښمن د وحشتونو له امله یو څلوېښت تنه ملکي هیوادوال شهیدان مساجد کورونه او بازارونه ویجاړ شول د هرات ولایت په وستا او قرارګاه فتحه، اتلس تنه مزدور عسکر قتل، څوارلس تنه ژوبل، یو اسیر او ګڼ مهمات ولجه شول. د غزني ولایت په مقر کې دوه ټانګونه ویجاړ، شل تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د کابل ولایت په خاک جبار ولسوالۍ کې اووه ویشت تنه عسکر او پولیس مجاهدینو ته تسلیم شول. د هلمند ولایت په ناوه کې دوې پوستې فتحه د قومندان په شمول نهه تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله وشوه د خبرونو تفصیل د ولسي خلکو د وژلو په سلسله کې وحشي امریکایي اشغالګرو د خپلو لاسپوڅو غلامانو په وسیله تېره ورځ او شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې وحشانه بمبارونه کړي او د خلکو کورونه یې نړولي دي په سیمه کې عیني شهیدان وایي چې امریکایي الوتکو او ځمکنیو ځواکونو د زرمت ولسوالۍ په شمولزیو سیمو کې د عامو خلکو په کورونو بمبار کړی چې د حاجي خاصدار په نامه د یوه کس کور یې مکمل ویجاړ کړی او پکې میشت تر پنځلس پورې د کورنۍ غړي چې اکثره ښځې او ماشومان دې شهیدان شوي بیا چې کله نور خلک د شهیدانو له خاورو څخه د رایستلو لپاره راغلي وو په هغو باندې یې دوهم ځل هم بمبار کړی چې د ابتدایي معلومات له مخې د شهیدانو شمیر پنځه دېرش تنو ته ورسېد ګڼ نور ټپیان هم دي او ټول ولسي خلک دي بل پلو تېره شپه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ مملې سیمې ته امریکایي اشغالګرو او کورنۍ غلامان راغلي وو چې د سیمې بازار یې لومړی چور کړ بیا یې ګڼ دوکانونه د تیلو پمپ یو مسجد او نور د ولسي خلکو اړوند تاسیسات ویجاړ کړل او په یوه پارکینګ کې یې دوه ویشت ارادي د بازار د خلکو موټر هم وسوځول په دغو وحشتونو کې شپږ تنه ولسي خلک چې د پمپ ساتونکي دوکانداران او کسبه کارانو شهیدان کړي، څلور تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ولسي خلکو په وینا په دغه ظلم کې د ځاني زیان سربېره عامو خلکو ته په میلیونونو افغانۍ مالي زیان هم اوښتی دی. د ټرمپ د ناکامې ستراتیژۍ د تطبیق په لاره کې امریکایي اشغالګر او د هغوی داخلي مزدوران د ملکي خلکو په کورونو، بازارونو، کلینیکونو، مساجدو، مدارسو او نورو عام المنفعه ځایونو بریدونه او بمبارونه کوي او غواړي په داسې وحشتونو خپله ناکامه ستراتیژي بریالۍ کړي، خو ان شاء الله هیڅکله به هم خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، برعکس به د ملت له سخت غبرګون او قهر سره مخ کیږي او د دا ډول ظلمونو انتقام به ځینې اخیستل کیږي، ان شاء الله تعالی. د الخندق عملیاتو په لړ کې وړمه شپه یولس بجې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په یوه قرارګاه او پوسته وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه او د قرارګاه درې ټاورونه فتح شول همداراز مجاهدینو د مزدور دښمن په کومکي قوا هم وسلوال برید ترسره کړی د بریدونو په پایله کې اتلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل څوارلس تنه یې ژوبل او یو تن یې ژوندی نیول شوی له مزدور دښمن څخه پنځه ثقیلان څلور جلسي ټوپکونه دوه راکټونه یو دراسکوپ یو بمپګن یوه توپنچه یوه مخابره او ګڼ شمېر مرمۍ د مجاهدینو لاسته ورغلې په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی او دوه تنه د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل انا لله و انا الیه رجعون د را رسیدلو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت مکور ولسوالۍ اړوند راده سیمه کې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې یو ټانګ او د قرارګاه درې برجونه په ټولیزه توګه ویجاړ شول دغه راز دیارلس تنه عسکر ووژل شول اووه تنه نور ټپیان دي همدارنګه قرارګاه ته په راتلونکي کومکي قوې هم مجاهدینو برید وکړ چې په پایله کې یو ټنګ ویجاړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او په نښتو کې درې تنه مجاهدین هم ژوبل شول له کابل ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ورځ د یاد ولایت خاکي جبار ولسوالۍ کې اووه ویشت تنه عسکر او پولیس د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي تسلیم شوي عسکر او پولیس د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن صف څخه را جلا او مجاهدینو ته تسلیم شول دوی ټولو ژمنه وکړه چې د ژوند تر پایه به له ګوډاګۍ ادارې سره اړیکې نه ساتي او له مجاهدینو سره به همکارۍ ته دوام ورکوي مجاهدینو یې هم تود هرکلی وکړ او د ارام او هوسا ژوند کولو ډاډ یې ورکړ. د یاد ولایت د قره باغ ولسوالۍ اړوند په قراباد سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د امریکایي اشغالګرو په ډرون الوتکه چې په سیمه کې الوتنې کولې دقیق او رسا برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یاد الوتکه ولګېده په هوا کې وچاودېده او له منځه لاړه چې د چاودلې بدنې ټوټې د سیمې خلکو راټولې کړي همداراز د یاد ولایت د پغمان ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د عامه پوهاوي په هدف د منظم پلان له مخې پراخ فعالیتونه ترسره شول خبر وايي مجاهدینو په مساجدو کې خلکو ته د اشغالګرو موخې او شوم اهداف په ډیر ښه ډول بیان کړل د غلامانو وحشتونه او له مظلوم ولس سره د هغوی په ظالمانه چلند او د اسلامي ارزښتونو مدارسو، مکاتبو، مساجدو د توهین او ویجاړولو او په هیواد کې د اشغالګرو له لوري په راپیدا شوې فتنو یې خورا مفصل بیانونه وکړل. د یادو کلیو خلکو ټولو له اسلامي امارت سره د همکارۍ وعدې وکړې او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به د سیمې ټول هغه کسان چې په ګوډاګي اداره کې کار کوي ورڅخه راباسي به یې او له مجاهدینو سره به مخلصانه همکاریو ته دوام ورکوي. مجاهدینو په یادو سیمو کې په ازادانه ډول د موټر سایکلونو په وسیله تګ راتګ وکړ چې په لیدلو سره د عامو خلکو سترګې یخې شوې. د یادې ولسوالۍ اړوند قلعه حیدرخان سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ پنځه تن عسکر مړه او ژوبل شول د الخندق عملیاتو په لړ کې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د زابر په سیمه کې بیګا مخستن نه نیمې بجې د مزدور اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې پوسته پتحه او پکې میشت څلور تنه د پردیو مزدوران مړه او ژوبل پاتې یې په تېښته ولاړل او پوسته یې ویجاړه شوه. په پېښه کې یو تن مجاهد زخمي او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. تقبله الله تعالی. همداراز بېګا شپه څلور بجې په یاده سیمه کې د مزدور دښمن په دوو پوستو بیا وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو کې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر لږ مقاومت وروسته یوه پوسته په ټولیزه توګه پتحه د قومندان حبیب الله په شمول پکې پنځه تنه مزدور اربکیان مړه او ژوبل شول چې د درې تنو وژل شوي جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي پوسته او پکې ولاړ یو لوکسل موټر دوه موټر سایکل ویجاړ شول یو ثقیل یو راکټ یو د شپې دوربین یوه مخبره، ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. په دې جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شول. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د پارچاوي په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور عسکر او پولیسو په درو پوستو مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر او پولیس وویشتل شول. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د مارجې ولسوالۍ اړوند د زقوم چراهي په سیمه کې بیګا شپه نهه نیمې بجې د مزدورې اردو په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سپینې کوټۍ په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدور عسکرو په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د بلخ ولایت چاهي ولسوالۍ مرکز اړوند سیمه کې د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې یو تن اربکی ووژل شو موټر سایکل او یو میل کلاشینکوف یې له چانټې سره مجاهدینو له ځانه سره یوړل. دغه راز لږ وروسته شاوخوا درې بجې د یاد ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند اورناغه سیمه کې په مزدورو پولیسو او شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري کارنده بریدونه ترسره شول د معلومات له مخې د بریدونو په لړ کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ شپږ تنه پولیس مړه او ټپیان شول له بغلان ولایت نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوي چې تیره شپه شاوخوا دوې بجې د بغلان ولایت پلي خمري ولسوالۍ اړوند درېمې حوزې په حسن خیلو سیمه کې د مزدور عسکرو په بیس د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته وروسته بیس ته د کومک په هدف نور عسکر راغلل چې ټانګ یې د مجاهدینو له لوري په ایښودل شوي ماینو ور برابر شو د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ وحشي قومندان نظرګل له دوو تنو ساتونکو سره ووژل شو دوه تنه نور عسکر ټپیان شول په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند اخوندزادګانو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چاپې ووهلې خبر وايي ګډو وحشي عسکرو کورونه تلاشي کړل خلک یې ووهل د سیمې دیني عالم مولوي شفیع الله چې د محمدیه په نوم مدرسه کې استاد او د یادې سیمې خطیب و دغه راز د دښمن یو غټ بیس په سیمه کې د مجاهدینو تر محاصرې او بریدونو لاندې دی او د نښتو په جریان کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د حسن کاریز په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور اردو درې تن عسکر د وسله وال برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او یو کرمولی ټوپک یې ولجه شو همداراز د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د زاړن ورک په پوسته بیګا مخستن نه بجې د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د شاجوی ولسوالۍ اړوند د لنجخیلو کلي په سیمه کې د مزدورو سنګوري اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي او وروستی خبر دا چې د روزګان ولایت د دراود ولسوالۍ اړوند د مورچې په سیمه کې د مزدوري اردو په عسکرو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل پاتې په تېښته ولاړل. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوښې انتخاب نه بلکې د الله تعالی له لوري را باندې فرض عین امر دی دا سپېڅلی مقاومت زموږ او تاسو عقیدوي ملي او اخلاقي مسولیت دی په دې لاره کې باید د هیڅ ډول شیطاني وسوسو ښکار نسو د حیرانتیا وړ ټکی دا دی چې د کابل رژیم دولتي مامورین، خطیبان، ملایان، مدني فعالان، پرلتیان او په نورو نومونو جوړ ټولګي له یوې مخې شعارونه ورکوي چې موږ سوله جوړه او آرامي غواړو د دوی په اصطلاح روان جنگ خپلمنځي بولي او ژر تر ژره یې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي خو د سولې د دغو مدعیانو له حنجرو څخه یوه ورځ هم دا خبره راونه وتله چې دوی په افغانستان کې د خارجي قواو په شتون اعتراض او نیوکه لري د امریکایي عسکرو د وحشتونو چاپو بمباریو او ډرون بریدونو غندنه کوي ژر تر ژره یې درول غواړي له امریکایانو او نورو اشغالګرو هیوادونو څخه غواړي چې خپل عسکر ژر تر ژره له افغانستان څخه وباسي او افغانان پریږدي چې د یو باثباته اسلامي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند او ساه اخیستو ته دوام ورکړي موږ د سولې په نامه تیروتلو او یا مجبوره شوو ملایانو مدني فعالانو پرلتیانو او یا پیاده روانو ته وایو چې تاسې ولې دومره کاڼه ړانده او بې قضاوته یئ چې د شخړې پر اصلي ځای او جرړه تبصره قدرې هم نشئ کولای آیا تاسې نه پوهیږئ که امریکایي حضور او اشغال په افغانستان کې نه وای او دلته یو سوچه اسلامي نظام قائم او مسلط وي طالبان او مجاهدین کوم مجبوریت او اړتیا لري چې جنګ ته دوام ورکړي او هر ورځ خپلې قیمتي ککرۍ قربان او خاورې کړي دا خو امریکایان وو چې اوولس کاله وړاندې یې له صلیبي دعوې او انتقام جویانه ستراتیژۍ سره پر افغانستان یرغل راوړ بې رحمه جګړه یې پیل کړه، درې لکه مظلوم افغانان یې شهیدان کړل، دوه میلیونه یې شکنجه او په لکونو یې له خپلو کورونو او جونګړو دربدره کړل، اوس چې امریکایان له خپلې ټولې زور ازمویۍ سره الله پاک رسوا، شرمنده او په هر میدان کې له شکست سره مخ کړل، نو په دې وخت کې یې د یوه نیرنګ او شعار په ډول د جعلي سولې شعارونه، غونډې، فتواوې او نور تحرکات په کار واچول. تر څو عامه ذهنیت له امریکایي شتون او یرغل څخه بل لور ته واړوي چې ګواکې روان جنګ د افغانانو خپلمنځي دی. موږ کلک باور لرو چې د سولې شعارونو ته استخدام شوو څېرو به هم همدغه ځای درک کړی وي چې که نن امریکایان پرېکړه وکړي چې هغوی له افغانستان څخه خپلې لښکرې باسي او نور خپل وحشت او بربریت ته د پای ټکی ږدي نو له شک پرته به دلته ارامي راځي او د سولې او تفاهم لپاره به عملي لارې چارې برابرېږي. دا چې امریکایان د جګړې په میدان کې کلک ولاړ دي او د افغانستان فضا او ځمکه یې تر کلک تسلط او اشغال لاندې نیولې او عملاً د افغانانو قتل عام ته دوام ورکوي او د کابل دستنشانده رژیم د امریکایانو له خوښې او اشارې پرته د یو والي او امنیه قومندان د تغیر او تبدیل صلاحیت هم نه لري او بیا په عین حال کې د جعلي او نمایشي سولې نارې هم بدرګه کوي او خپلو مامورینو او افرادو ته یې هم همدغه شکلي مواد او شعارونه په لاس ورکړي چې ګواکې دوی سوله او امن غواړي او له امریکایانو څخه هیڅ غوښتنه او پوښتنه نه لري نو بیا خو نو بیا خو دا لکه لمر ښکاره خبره ده چې د دغو حرکاتو او هڅو تر شا امریکایي دسیسې او شرارتونه ځای لري نو که څوک فکر کوي چې دغه نامراد شعارونه به کوم انجام ته ورسوي دا به د دوی لویه اشتباه او صریح جهل وي افغان مجاهد ولس به هلته د سولې دا ډول شعارونه رښتیاني او په افغاني درد او غم بنا وبولي چې د سولې د مدعیانو په ویناوو، پوست کارټونونو او بیرغونو کې په واضح ډول دا توري درج او ولیکل شي چې امریکایان دې نور زموږ خاوره او هېواد پرېږدي او د افغانانو د دیني او ملي استقلال درناوی دې وکړي. بدرنګ درومي چې قاصد دی د جمال راغلی